بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العظيم فتيرا ياشكي من قوتاتي او درسون وويل هغه کې د نقشې معرفي و د عالم اسلام معرفي و د عالم اسلام اهمیت و او بیا د عالم اسلام د اهمیت نه وروسته د فکري جګړې د فکري جګړې او عسکري جګړې ترمنځ توپیرونه و او تر هغه وروسته بیا موږ او تاسې چې تقریبا یوه یوه نیمه هفته ورسره مسلسل پاتې شو هغه کوم مضمون و صلیبي جګړې وي د صلیبي جګړو نه په تېره هفته کې موږ او تاسې هغه د معرفي نه لږ خلاص شو که څه هم هغه د دوو سوو کلو جریان دی یا تر هغې هم د زیاتو کلو بلکې تر ننه پورې هماغه تداوم لري خو د دې په خاطر باندې چې موږ موضوعاتو ته یوازې یو اشاره کړې وي او ورونو ته مغه مراجع او لاره ورښولې وي چې تاسې نوره مطالعه په خپله وکوئ که نه یوازې د صلیبي جګړې چې موږ دوه کاله ووایو هم نه بس کېږي ځکه په دې صلیبي جګړو کې خلکو شل جلده دوه ویشت جلده څلوېښت جلده کتابونه لیکلي دي او یوې پېښې یوې پدیدې چې دوه سوه کاله یا څلور سوه کاله یا اته سوه کاله اروپا او اسیا او افریقا مشغوله ساتلې وي هغه د یوې هفتې خلاصېدو خبره نه وي چې اسیا یې مشغوله ساتلې وي هغه پدیدې اروپا یې هم مشغوله ساتلې وي او افریقا یې هم مشغوله ساتلې وي هغه د دې نه وي چې په یوه هفته کې د هغې جریان ختم شي نو هغه غټ غټ ټکي ما تاسو په خدمت کې عرض کړې د صلیبي جګړې هغه کې د صلیبي جګړې تعریف او د صلیبي جګړې پیل وو د صلیبي جګړې جهاتونه وو د صلیبي جګړې شروع وه او بیا د صلیبي جګړې هغه سیر یا جریان یا بهیر وو په اسلامي نړۍ کې او دغه آثار وو او بیا څنګه صلیبي اوله جګړه پای ته ورسېده چې د نورو جګړو د پیل کېدو سبب شو او نورې جګړې بیا دومره دوامداره نه وې لکه اوله جګړه یوه خبره پکې جوته شوه په صلیبي جګړو کې هغه ده چې هر کله به صلیبي لښکرې شرق ته راغلي دلته به له اروپا نه شرق ته راغلي آسیا ته عربي نړۍ ته او یا به افریقا ته د عربي نړۍ ته راغلي نو هغوی به د لښکرو سره راتلل د تورو سره به راتلل د توپکو سره به راتلل په مقابل کې به خلک هم د توپکو او د تورو سره ورپورته کېدل دې خبرو ته لږ غوندې ښه راسره غور وکوئ چې له دې خوا به لښکر راغی له دې خوا به هم لښکر مخې ته ورپورته شو نو غرب چې خپله محاسبه وکوله ګوري چې په دوه درې سوه کلو جګړو کې چې هر ځل راځي بېرته مخ تورن ځي چې هر ځل راځي د ماتې سره مخ کېږي ځي سرونه هم دلته پاتې کېږي مال هم دلته پاتې کېږي بدنامي هم ورته حاصله شي او بیا د ډېرې مودې لپاره پاتې کېدی هم نه شي نو بیا یې منهج بدل کړ هغه خپله تګلاره یې بدله کړه په دې باندې سره سوچ وکاو فکر یې وکاو سنجش یې وکاو چې هغه به کومه لاره وي که موږ ورشو اسلامي نړۍ ته او دوی د موږ په مقابل کې راپورته لا نه شي په دې لا پوه نه شي چې موږ د دوی د نیولو لپاره راغلي یو ځکه که موږ بیا د لښکرو سره ورشو دوی بیا راپورته کېږي که د ټانګونو سره ورشو بیا راپورته کېږي که د وسلو سره ورشو بیا راپورته کېږي نو راځي چې دا وارې په داسې یو طریقه باندې ورشو چې دوی اصلا را باندې پوه نه شي او چې تر څو دوی پوهېږي نو موږ به د دوی مټې ورتړلې وي نو بیا استعماري جګړې یا د استعماري حرکتونو پیل وکاو شروع یې وکوله راځئ اوس له ما سره تاسو د استعمار تعریف واورئ چې د استعمار وایي څه شته لغت کې څه شته وایي په اصطلاح کې څه شته وایي نو بیا تاسو ته معلومات کېږي چې دوی څنګه دغه نهج خپل کړ هغه پخوانی نهج باندې د بطلان کرښه راکاږله د یوې مودې دپاره د استعمار ټکی د اصل کې د تعمیر نه اخیستل شوی د عمارت نه او امارت وایي ودانولو ته تعمیر وایي ودانولو ته تعمیر امارت دا عمران دا د ودانولو د آبادۍ په معنا باندې دي او په دې ټکي کې د دې ټکي په منځ کې په لغت کې څه د بدۍ یا منفي معنا نه ده پرته په دې کې څه نیګیټیو سنس نشته ده د بدۍ منفي احساس ورکې نشته یوه ښه کلمه ده استعمار د آبادۍ غوښتل یا یو ځای آبادول په عربۍ کې تاسو ګورئ چې الف او سین او تی دا د طلب د پر راځي موږ تاسو وایي استعمال یعنی طلب د عمل یو شی په کار اچول یو شی په عمل راوستل استفسار د یو شی تفسیر غوښتل استعلام یو څه په باره کې علم غوښتل معلومات حاصلول یو دفتر ته ورشي هغه درته یو پارچه درکړي په باندې لیکلي استعلام استعلام څه معنی یعنی په دغه پارچه کې زه تانه علم غواړم معلومات غواړم تاغه کیفیت دلته ولیکه هغه کیفیت ولیکه استعلام څه معنی طلب د معلومات طلب د علم استعمال طلب د عمل استفسار طلب د تفسیر بل داسې د الف سینو کې استنصار طلب د نصرت استسقا طلب د سقي طلب د وبو موږ تاسو باران نه ودرېږي بیا څه کوو استسقا کو استسقا طلب د سقي سقي وبکولو خرابولو ته وایي استغفار طلب د مغفرت استملاک طلب د ملکیت استنفار طلب د نفیر ډله ډله راوتل استنفار عام وشي که نه هغه پادشاه خلک راوړل نو بیا خلک نفیر نفیر ډله ډله روان شي بیا نو دغه الف او سین او تی دا راځي د څه دپاره د طلب دپاره استعمار طلب د آبادۍ یو وران ځای آبادول وران ځای آبادول په قرآن کریم کې قسمت همدغه د استعمار ټکی هم ذکر شوی دی واستعمرکم فی الارض واستعمرکم الله تاسو آباد کړی په ځمکه کې او بیا درته ګوري چې تاسو څه کوي استعمار ټکی خپل په قران کې راغلی دی نو دغه ټکی ته په لغوي لحاظ باندې چې موږ ګورو دا د عمارات د آبادی د ودانۍ د دې معنی په ځان کې لري او قصدا دا ټکی اختیار شوی دی ځکه چې یو څوک وایي چې زه نو تاته د کوټه ورانه کوټه دې در جوړوم ته هغه ته وایې چې راځه او که هغه ته به وایې چې نه دې پرېږدم طبیعي ده چې ته به ورته وایې چې ته ما سره مرسته کوې نو زما د کور روان شي چې لا زه تا نه پرېږدم خامخا به دې پرېږدم دروازه به ورته خلاصوې په انګریزي کې دوی دې ټکي ته څه شی وایي په انګریزي کې دوی دې ټکي ته استعمار دي ته کولونایزیشن یا هغه د کالونۍ ټکی به تاسو پاکستان کې ډېر اورېدلی که نه افغان کالوني پټان کالوني بل بل څه اتحاد کالوني په دې کراچۍ کې کالونۍ ډېرې دي په لاهور کې کالونۍ ډېرې په دې منصوره کې کالونۍ ډېرې دا کالوني اصل کې وایي په عربي کې مستعمره یا یو ودان شوی ځای ته یو څوک راغلی یو وران ویجاړ ځای ودان کړی دی نو هغه د کالوني ده هغه د مستعمره ده کالونایزیشن په اردو کې دی اصطلاح اصطلاحي ترجمه کوي آبادکاری آبادول ورانه آبادول بلې نه بسازي بل شي دی هغه ریهابلیټیشن دی د کولونایزیشن یو شی له شروع نه لا جوړ نه و چې یو وران شوی یو چې بیا آبادوي بازسازي خو معنا دا چې یو ورې سازو بیا وران شوی چې دوباره سازوي بازسازي بیل شي ده کولونایزیشن بیل شي ده یو دشته ده ورانه ده ویجاړه ده مواد ده هغه ته آبادوي دا استعمار ده اوس دغه ټکی دوی ولې انتخاب ک دغه د استعمار دا ټکی یا د کولونایزیشن دا ټکی دا دوی ولې انتخاب ک لغوي معنا یې لکه څنګه چې ما تاسو خدمت کې عرض کړ چې دا د آبادی په معنا باندې ده دوی دغه ټکی ځکه انتخاب ک یا د کولونایزیشن دا ټکی چې په دې ټکی کې د نفرت معنا نشته ده د دښمنۍ معنا پکې نشته حساسیت نه راپاروي حساسیت نه راپاروي یو زه یم راځم دغه ورور ته وایم چې یاره وروره دی تاسې د ځمکه خو بیخي شاړه بنجر ده او ته ډېر نیک سړی او غله دې نه بس کېږي زه به یو څه ماشین ماشین شیان میان به راولم دا ځمکه به در جوړه کړم درته خیر ده که یو څه کرایم رایې شی د ما ته هم ترنه راکړه به کتاب هم ځکه ودانه شي نو دوی به په دې خبره خوشحالېږي به خفه کېږي صحیح ده چې زه به داسې پلانونه جوړوم چې په آخر کې دا ځمکه شي د ما دی ته وسړم یا د اې د حق کې دوره محدود کما ایو څور نه په ډیزل کې اشاره کما څور نه په یوی کې اشاره کما څور نه په مال کې اشاره کما څور نه په یو پرځې په ماتېدل کې چې هغه ما ورسولې په دې کې اشاره کما څور نه په مزدوري کې اشاره کما اچل خو مغه شي په اخر کې خو په شروع کې ترڅنګ چې یاره دوران زمکه دې دغه به زه در جوړه کما څنګه دې خوښه ده ته خو هسې نسې جوړوی زما ښه ګلالۍ ټکټر دی زه به یې در جوړه کړم دی به ما ته وایي چې راشه که وایي چې مه راځه او که اول ځل چې د ټوپک سره راتلم چې کډه بار که د ځمکه د ما ده نو دی تر څو ټوټه ټوټه شوی نه و تر هغه پورې نه ته او بیا به چې دی کمزوری شو نو هغه ګاونډیانو همسایګانو او خپل قومیانو نور ته به پېغور ورکړو چې بلا وهلی یاستئ ما وباسي تاسې لا ورته ګورئ نو په اول ځل چې راتله دوی د خلکو حساسیتونه به راپارېدل په دویم ځل باندې دوی داسې یوه کلمه انتخاب کړه داسې یو حرکت یو روش یو نهج دوی انتخاب ک چې د خلکو حساسیتونه راونه پاریږي او خلک دوی ته په یو منفي نظر باندې ونه ګوري نو دوی داسې کلمه انتخاب کړه چې په هغې کې د آبادۍ معنا ده او په دې کې د ورانۍ د دښمنۍ د وینې تویولو د دې تصور پکې نشته ده یو چا ته کالونۍ جوړول یو چا ځمکه د ورانۍ نه آبادول د دمار نه په عمار باندې بدلول دا خو یو ښه کار دی څوک به دې ته خوا بدوي څوک خوا نه بدوي نو ځکه دوی دغه کلمه په لغوي لحاظ باندې انتخاب کړه په اصطلاحي لحاظ باندې انتخاب کړه دغه هدف لپاره دغه حرکت د پاره د نوم انتخاب اوس راځو دې خبرې ته چې دلته څنور شیان هم په دې کې دخیل وو انور شیان څه وو د غرب مین دی دلته تاسو ګورئ د غرب میندې د غرب پلرونو د غرب ښځو د غرب بچیانو دا ټول دوی متدین خلک نه وو دوی هر یو به د خپلو حاکمانو ته ویل چې بس د موږ بچیان هم بوتله هلته مړه کړه څه شو یو بل د ما زوی څه شو بل بل د ما د ما د ما ورور څه شو بل بل د ما پلار څه شو بل بل د ما نیکه څه شو د چا نه به ورور پاتې و په شرق کې د چا نه به مور پاتې و د چا نه به زوی پاتې و د چا نه به قبر ورک و د چا نه به بلکل هغه تاریخ او سرنوشت ورک و نو بیا چې دې خلکو دغه غربیانو غوښتل خپل لښکرې او خپل غربي بچیان د ځان سره شرق ته راولي نو دا ور ورته ویل چې ګوري د تاسو بچیان موږ جنګ ته دا ور نه بیایو هلته کمپنۍ ورته جوړوو هلته دکانونه ورته جوړوو هلته ماشینونه ورته اخلو هلته سرکونه جوړوو هلته د دوی په خلاف هېڅ نفرت نشته د جنګ نشته تاسو بې غمه اوس د غرب د ملت د راضي کولو لپاره چې بیا خپل بچیان دغسې یو ډول حرکت لپاره آماده کړي نو دا وری اقتصادي تمه ورته ورکړه اقتصادي تمه ورته ورکړه چې دا وری به د تا بچی جنګ ته نه ځي ټوپک به نه وړي ځان سره قلم به وړي ځان سره دا وری به ماشین د ځان سره وړي دا وری به د ځان سره د یو بیلچه وړي یو بل شی به د ځان سره وړي خو ګټه به تا ته راوړي او د ده ژوند به مأمون وي محفوظ به ځکه دی د چا سره جنګېږي نه او اصلا د ده په خلاف څوک نه جنګېږي هلته نو دغه کلمې متقابل تاثیرات درلودل په غرب کې تاثیر دا و چې خلکو بیا دغسې یو ډول حرکت ته زړه ښه کړ که بیا ورته ویلی وي چې صلیبي جګړې دي نو خلکو آمادګي نه ښودله ځکه صلیبي جګړو ډېر بد تاریخ د دوی په حق کې پرېښود او که بیا ورته ویل صلیبي جګړې دي نو دلته به په شرق کې بیا خلک راپورته کېدل د دوی مقابلې ته نو دې کلمې لکه څنګه چې شرقیانو ته اطمینان ورکاوه چې دا ورې موږ او تاسو سره نه ورانېږو بس د تاسو ورانې ښارې بنجر ځمکې دي لارې نشته غرونه هم سوري نه دي سرنګان پکې نشته ده پاټلۍ د ریل پکې نشته فابریکې نشته ده صنعت کمزورې ده زراعت تاسو کې ډېر ده او صنعت کې نه نشي جوړولی بس دا شیان به موږ در جوړ کړو نو څنګه چې په شرق کې نفرت او احساسیت نه پاراوه همداسې په غرب کې هم نفرت او حساسیت نه پاراوه خلکو په اطمینان باندې دا کار شروع کړ د دغو اهداف او مقاصدو په خاطر باندې دا کلمه انتخاب شو د کولونایزیشن یا د استعمار دا ټکی انتخاب شو اوس راځي چې د غرب او د شرق په قاموس کې د دغه کلمې تفاوتونه وګورو په اوسنی زمانه کې ګوري په غرب کې استعمار یو معنا لري او په شرق کې استعمار بل معنا لري دا د اوسنی وخت خبره درته کوم هغه تاریخي پړاو نه راووتو یا د لغوي پړاو نه راووت اوس راځو د دې دغه اصطلاحي تعریف ته په اصطلاحي تعریف کې استعمار وایي د ځواکمنو هیوادونو لخوا د کمزورو یا د ودې په حال کې د هیوادونو نیول او د هغوی چارې سمبالول د ځواکمنو هیوادونو لخوا د کمزورو یا د مخپوده هیوادونو نیول او بیا د هغوی چارې په خپله په خپله ګټه او په خپلو مصالحو سمبالول خو په غرب کې دغه استعمار یوه معنا لري اوس او په شرق کې بله معنا لري اولی راځو د شرق معنا ته په اسلامي ملکونو کې یا په شرق کې د دې معنا څه شی ده منګو چې کله منګو تاسو چې کله په خپل خبرو کې په مزامینو کې په خپل ویناو کې په خپل کانفرنسونو سیمینارونو په نور چې د استعمار ټکی بیانوو نو هغه نهایت د کرکې وړ ټکی دی هغه د اشغال په معنا باندې هغه د یرغل په معنا باندې هغه د نیواکګرۍ په معنا باندې هغه د یو چا په سر باندې د ظلم د تپلو په معنا باندې یو څوک د خپل حقوقو نه د محرومولو په معنا باندې د وژلو، تړلو، زنداني کولو، له کلي و وطن نه وېستلو، له خپل واک نه د بېواکه کولو، له کور نه د بې کوره کولو په معنا باندې او د هر ازادي غوښتونکي تحریک د ځپلو په معنا باندې دلته موږ او تاسې استعمار ټکی استعمالوو. نو ځکه دغه ډول حرکاتو ته موږ وایو استعماري حرکت، استعماري ځواکونه. استعماري پلانونه استعماري حکومت موږ د استعمار په مقابل کې دا کوو ګورې دلته موږ تاسو دغه معاصره یا د اصطلاحي معنا یې اخلو چې وایي موږ د استعمار په مقابل کې پاتېدلي که په لغوي معنا واخلو نو معنا دا شو چې موږ د هغه چا په مقابل کې پاتېدلي چې موږ ته کلي را جوړوي هغه معنا ګوره دلته اړخ نه لګوي په شرق کې د استعمار معنا له نفرت نه ډکه ده دلته د نیواکګرۍ د اشغال د ظلم بربریت د پردی پردی تسلط د حاکمېدلو په دې معنا باندې استعمار دی خو په غرب کې لا استعمار اوس هم په امغه لغوي معنا باندې پروت دی الته استعمار یو خټکی دی یو محبوب محمود ټکی دی یعنی د یو چا وطن ور آبادول د یو چا ورانی ویجاړ ور آبادول یو چا ته کالونۍ جوړول د یو چا وران ویجاړ اقتصاد ور ودانول یو چا وران ویجاړ هیواد ملک دا ور ودانول نو په غرب کې د استعمار ټکی د نفرت وړ ټکی نه دی په شرق کې د استعمار ټکی د نفرت وړ ټکی دی ځکه غربیان اوس هم په استعمار نه شرمېږي هغه اوس هم په استعمار نه وایي موږ دا اوس هم چې راغلي دي موږ وطن را آبادو ورته موږ سرکونه جوړوو موږ فابریکې جوړوو موږ دا کوو موږ هغه کوو دا نه وایي چې موږ خلک وژنو په ورځې په لکونو خلک بندیانوو ویروو یې په زرګونو خلک وژنو ښځې کونډوو بچیان یتیمانوو او په ټنونو ټنونو بلکې په زرګونو ټنه بارود د خلکو په کورونو ورورو دا یو څه هم نه یادوي په ټول افتخار باندې او په واز کومې باندې دوی وایي مونږه تلیو افغانستان آبادو مونږه عراق آبادو مونږه بیا آبادو دا وران شوی دی مونږه یې آبادو مخکې د کولونایزیشن په نامه باندې دوی راغلي وو اوس د ریهبلیټیشن په نامه باندې یا د بیا ودانولو په معنا باندې راغلي تاسو چې دا موسسې ګورئ چې اتیا فیصده موسسو په نوم کې ریهابلیټیشن شته دی یا دې ته ورته کلمات شته دي بیا ودانول بیا ودانول بیا ودانول بد دا ټکی بیا پکې شته دی دا ولې دا ځکه چې مغه خبره مغه زره خبره د لغوندې پالش ورکړی دی ورته په بل شکل کې مخکې و د آبادکاري د استعمار ته کوي اوس د بس سازي مخکې و د سازي اوس د بس سازي دونه فرق پکې راغلی دی بس نو دا خو د تاریخ د اصطلاحي تعریف او د لغوي تعریف او د هغو مقاصدو په اړه باندې خبره شوه چې دوی د هغې دپاره دا ټکی انتخاب که اوس راځو دغه درېګونی مثلث مثلث اصلا وي درې درې زاویې والا خو دا درېګونی ما چې د توضیح په خاطر باندې هغه کې د تاسو خدمت کې عرض کړی دغه درې شیان دي چې استفراق ده یا ختیځ پوهنه شرق شناسي یو تنفیر ده دنیا نصرانی کول او یو استعمار ده دا درې واړه کله کله همزمانه رواني درې واړه څنګ په څنګ رواني یعنی په یو ملک کې یو ملک کې درې واړه هم استعمار روان وي همزمانه هم تنفیر روان وي همزمانه او هم استشراق روان وي همزمانه شرق شناسي یا مستشرقین راشي درې واړه همزمانه کار کوي کله کله دغه یو د بل لپاره مقدمه شي مثلا اوله مستشرقین راشي د دې وطن حالات زده کی ژبه زده کی جغرافیه زده کی عادات او تقالید زده کی عنعنات زده کی ملي رواجونه زده کی شخصیتونه او پیژني د ځمکې مزاج او طبیعت وپیژني د ضعف او د قوت نقطې معلومې کی د خلکو سره د تعامل کیفیت او طریقه تشخیص کی د تاثیرګذارۍ لارې چارې وپیژني تر هغه وروسته بیا دوی د خپل ټول راپورونه د ارڅ د وزارت جنګ یا وزارت دفاع په خدمت کې واقع کی هغه نو چې بیا راځي علا بصیرتین را رواني هر څه بیا ور معلومي ورته نقشې ور سره وي معلومات ور سره وي دا ور سره وي چې د پلان خیل په 100 روپۍ خرڅيږي د د بستان خیل په 100 روپۍ خرڅيږي افلانې ککره د 100 روپۍ د افلانې ککره د 100 روپۍ ده اول چې راشم ملک څنګه خریداري کوم خان څنګه خریداري کوم پیر څنګه خریداري کوم حضرت څنګه خریداري کوم بداسیان مخکې نه مستشرقینو تشخیص کړي دي او د کلونو کلونو مطالعې په نتیجه کې دا ورته ویلي چې خلک هلته د فلاني خبره ډېره مني اوله چې راغی بس فلانی حضرت صاحب به ورته خریداري کوي هغه چې ورته ویل ویې مني بیا نو ته خلاص خلاص هېڅ به مقابل ته نه راپاتې یا فلانی ملک صاحب خریداري کوي یا فلانی خان صاحب خریداري کوي یا فلانی مولانا صاحب ورته خریداري کوي یا په دغه شکل باندې ورسوي او الته د سلاري سندونه فلاني ځای کې دي د پلونو امکانات فلاني ځای کې دي دونه کشتۍ پکاريږي دغه لارې پکاري دغه مسافي دي په منځ کې دغه لخر پکاريږي په فلاني ځای کې دا دغه ډول موټر پکاريږي فلاني ځای کې دغه ډول ټانګونه پکاريږي ځمکه هواره ده غرنۍ ده ځنګلي ده زرنه ده خټې دي دا ټول شیان مستشرقینو مخکې له مخکې نه معلوم کړي او بیا یې دغه استعماري ځواکونو ته یا د دغه استعماري ځواکونو خلکو ته د دې وطن ژبه هم ور زده کړي وي تاسو به اوس ګورئ چې امریکایان راغلي یو بل امریکایان داسې فارسي وایي چې ښه ښه روانه فارسي وایي پښتو وایي په دې تحقیقاتو کې اکثره د بندیانو سره مخ شوي دي پښتو ورسره وایي فارسي ورسره وایي عربي ورسره وایي دي امریکایان خو ژبې یې زده کړي دي دا چا ور زده کړي دا د مستشرقینو ور زده کړي نو دغه استشراق کله د استعمار دپاره او د تنصیر دپاره مقدمه شي یعنې دا زمینه سازي ورته وکړي بیا استعمارګر راشي استعمارګر سره چې دا وطن ونیسي بیا نو دغه مسنري یا هغه ته د دیني مبلغینو ته د دوی وایي چې راشي نو اوس تاسو خپل کار کوي خلک مسیحیت ته راړوي لکه کټ مټ په افغانستان کې همدغه کار وشو اول مستشرقینو د افغانستان په اړه باندې معلومات کتابونه هر څه د قومونو قبایلو حتی د ژبو د ادبیات او حتی د لهجو په حق باندې هم کتابونه مستشرقینو ولیکل تاسو ګورئ د پښتو ادبیاتو د اوسني تحقیقات یا د اوسنۍ لړۍ چې د ادبیاتو روانه ده خصوصا د پښتنو پیژندنې یا د پښتون پیژندنې په دې سلسله کې چې تر ټولو لوی کتاب خلکو ته رجوع کوي نو بیا وایي چې راورټي دا ویلي دي چا چې د پښتو کتابونه کتلي وي نو چې راورټي دا ویلي دي راورټي صاحب دا ویلي دي استاد راورټي دا دا راورټي څه بلا دی راورټي په انګریزي فوج کې یو افسر و او ولس کال په افغانستان کې او د پښتنو په دې سیمه کې تیر کړی دی ولس کالی په افغانستان او د پښتنو په دې سیمه کې د پښتونخوا په دې سیمه کې تیر کړي نه یوازې چې پښتو زده کړي بلکې د پښتنو لهجې هم زده کړي چې د وزیر لهجه دا ده د مسعود دا ده د خوږیاڼیو دا ده د اندړو دا ده مثلا د شرق د پښتنو دا ده د منځ د پښتنو دا ده د جنوب د پښتنو دا لهجه ده او بیا د دوی ترمنځ رشتې او روابط د ټول په مفصل ډول په خپل کتاب کې لیکلي دي د پټانس په نامه باندې د کتاب دی اوس حبیب الله تیږي ترجمه کړی دی پښتو ته د پښتانه په نامه باندې پښتانه ډاکټر حبیب الله تیږي یو هغه دی افغان امریکایي دی هغه لیکلی ترجمه کړی دی په انګریزي کې هغه کتاب دی د پټان او پښتو ته ترجمه شوی دی پښتانه یا د هیڅ په نامه باندې یو جرمنی دی المانی هغه د پښتو ادبیاتو په باره کې بیخي ډېر څه لیکلي دي بیخي ډېر څه تالیف کړي دي یا دا اوس معاصر معاصر دا اوس به تاسو لا یادېږي تر څو کلو مخکې پورې هم د بي بي سي رادیو د پښتو او د فارسي د څنګه مشر یو انګريز و جان بټ نومېده او جان بټ به تاسو نوم اورېدلی و څنګه روانه پښتو به ویله روغه پښتو یې ویله هغه تقریبا دوه دېرش کاله د پښتنو په سیمه کې تېر کړي دوه دېرش کاله یې په سوات او په پښتونخوا او د افغانستان په سیمو کې او د پېښور په شاوخوا کې په دې کې تیر کړي دي نو سمروغه پښتو به ویله همدغه ډول ډیر مستشرقین دي چې هغوی عربي زده کړي ډیر مستشرقین هغوی هندي زده کړي هغوی فارسي زده کړي ترکي زده کړي نور شیان زده کړي نو دوی دغه استشراقي معلومات یوارې د روسانو په خدمت کې کړل که تاسو پام وي روسان تر ټولو په استشراق کې ډیر زورور دي او حتی چې په لیننګراد کې چې اوس پتروسګراد ورته وایي په هغې کې د شرق شناسۍ عالي انسټیټیوټ چې خلک د پښتو دکتورا ورځي هلته یې اخلي په افغانستان کې چې چا د پښتو دکتورا اخیستې ده د کوم ځای نه اخیستې د روسانو نه اخیستې ده هلته ورته پتروسګراد ته او په غزې کې د دوی په پښتو کې دکتورا اخیستله یا دویم د شرق شناسۍ لوی انسټیټیوټ چې هغه په تاشکند کې دی چې په هغه وخت کې په شوروي اتحاد کې و نو د شرقشناسي انسټیټیوټ په تاشکند کې و د شرقشناسي انسټیټیوټ په پټروسګراد کې او بیا په نورو هغه ښارونو کې غربي اروپایي ښارونو کې بیخي ډېر لوی لوی انسټیټونه دي نو دغه معلومه روسان چې کله راتلل چا نه پوښتنه نه کوله هر څه ورته معلوم وو اته ورځې مخکې د امریکا رادیو سره او د غلامۍ رادیو سره یو د کابل کې د ملل متحد د یوې ادارې یو قرغیزستاني نماینده و مرکه یې ورسره په پښتو کې کوله چا واورېدل هغه مرکه په پښتو کې څونه روانه پښتو یې ویله بالکل کټ مټ لکه د خوست د خلکو یا د پکتیا د خلکو په لهجه باندې پښتو ویله او د پښتو په افغانستان کې نه و زده کړې د پښتو په روسیه کې زده کړې وه په هغه ځای کې همداسې ډېر خلک دي چې هغوی هغه هغه زده کړي نو دغه معلومات روسانو ځان سره وکړي او روسان په هر څور معلوم وو اوس دغه استشراقي معلومات امریکایانو یا غرب په خدمت کې کړه راغله بیا دا ور معلوم چې هغه پلانې ککره د څو ټنګو ده په شمال کې په څو ټنګو ککره اخیستل کېږي په جنوب کې په څو ډالرو ککره اخیستل کېږي په شرق کې کومه ککره د اخیستلو ده کومه په کبال د کبال په بیه د اخیستلو ده کومه د نوې په بیه د اخیستلو ده بد دا ټول شان ور معلومه دي مخکې نه د هغوی د علم سویه هم ورمعلومه وه تعلیمي سویه هم ورمعلومه وه عقلي سویه هم ورمعلومه وه ذهني کیفیتونه هم ورمعلوم وو قومي پس منظر هم ورمعلوم وو نو اوله راغله ککرۍ یې خریداري کړې چې ککرۍ یې خریداري کړې ډنګې یې په لاس کې ورکړو بس هغوی ټکول او وهل او ډبول دا بیا شروع کړل که نه ځکه دوی ته مخکې نه معلومات چې دا پلانۍ ککرۍ د څو پیسو ده دا چا ورته ویلې دا مستشرقین ورته ویلي وو که تاسو پام دا اوس دا تاسو کتابونه ګورئ دا څوک چې ګوانتنامو نه بیرته راغلي کتابونه یې لیکلي دي د کتابونو په اواخرو کې هغوی د مستشرقینو سره د مرکو لړۍ ښودلې مثلا هغه د مسلم دوست کتاب دی په آخر کې چې د سره مستشرقین راځي او خبرې ورسره کوي د اسلامي علومو په باره کې د اسلامي مدارسو په باره کې او وی امریکایان خو د سره غږېږي په عربۍ باندې یا همدغسې د نورو سره د ملا سلام ضعیف په کتاب کې تاسو ګورئ په آخر کې ټول تحقیقات خلاص نه بیا آخر کې مستشرقینو ته حواله کړي هغوی بیا خپله برخه ترې نه راوباسي چې زمونږ څونه شیان پکارېږي نو دغه معلومات دوی واخیستل وطن استعمار کړ چې وطن استعمار کړ نو بیا د تنصیر لپاره دروازې خلاصې کړې منصرین بیا ښه ډېر ډېر راغله یو ور خو کې تاسو باندې دولس سوه کوریایان راغله د جنوبي کوریا مسیحیان دولس سوه کوریایان راغله بیا یو ور خو کوریایان طالبان ته هم په لاس ورغله چې بیا خرڅ کړه او دې ته ورته نور ډېر حرکتونه داسې وشو بلکې لا اوس هم روان دي او ښه په پراخه پیمانه باندې کله کله به داسې شي چې اوله استعمار راشي استعمار وطن ونیسي بیا استشراق او تنصیر ته لاره خلاصه کړي کله کله داسې شي چې اوله منصرین راشي د کلیسا نمایندګان د شفاخانو په شکل کې د کلینیکونو په شکل کې د مرستو په شکل کې د نورو هغه د یتیمانو ته د دغه تامونو د جوړولو د نورو په شکل کې هغوی به دغه وظیفه اجرا کړي دلته یاران دوستان انډیوالان پیدا کړي د خلکو ذهنیت تبدیل کړي تر هغې وروسته بیا د استعمار د راتګ لپاره زمینه سازي جوړه کړي نو کله کله داسې وي چې دا استشراق او تنصیر او استعمار همزمان روان وي کله داسې وي چې دا یو د بل لپاره مقدمه شي کله دا د دې لپاره مقدمه شي او کله بیا دا د دې لپاره مقدمه شي کله دا د دې لپاره مقدمه شي نو دغه مثلث تقریبا یو د بل سره خامخا همکاري کوي او هغه حالات ته زمانه ته وطن ته ګوري چې دلته نو کم یو اوله مخ ته راشي اوله کوم یو مخې ته راشي همغه کار کوي تاسو وګورئ په افغانستان کې د استعمار نه مخکې چې تنصیر مشکلات بیخي ډېر وو یعنی امریکایان لا راغلي نه وو چې دوی خلک راته نصرانیان کړي دي همداسې دي که نه دي امریکایان لا نه راغلي سلطرنا خلک مسیحیان کړي او نور مو یو بل خلک مسیحیان کړي دا اوس د مسیحیانو راډیوګان یو بل پښتانه هم پکې غږیږي یا زرګان هم پکې غږیږي او فارسی ژبې خلک هم پکې غږیږي خنداریان هم پکې غږیږي د وردګو په لهجه خلک هم پکې غږیږي دا د اسلام آباد نه څو ځلې مسیحیانو راډیو خپرونې کوي په مختلفو ژبو باندې د افغانستان د هرې سیمې خلک پکې غږیږي مسیحیان شوي دي بلکې را تاسو چې هغه انټرنیټ خلاص کې په انټرنیټ کې چې وطن ډاټ کام راواړوه نو بیا به تاسو وګورئ چې څونه ډېر د مسیحیانو ویب سایټونه دي څونه ډیر دی وسیحانو ویب سایټونه دي مجلې دي تلویزیونونه دي فلمونه دي انټرنیټ ته ورسول دي د افغاني مسیحیانو ښه پریمانه مواد پکې پراته دي د ګندم په نامه باندې دوی مجله ده په انټرنیټ کې دا ټول شیان هلته دي د افغاني مسیحیانو په باره کې معلومات د وطن ډاټ کام په نامه باندې سره واړوئ نو بیا دا خپل خپل درته راځي بلکې تر دې هم د تعجب ځای دا ده چې تاسو یوازې د افغانستان ټکه انټرنیټ ته ورکړه سرچ ته نو بیا به دا اول درته مسیحي شیان راوړي لکه افغانستان او مسیحیت ته سره لازم او ملزوم شي وقتی که شما کلمه افغانستان را به سرچینگ داخل کنین اونجا اولین معلومات را که در مورد افغانستان به شما ارائه میتن او معلومات نصرانی و تنظیم های مسیحی و گروه های مسیحی و کارهای مسیحی و پروژه های مسیحی که درباره افغانستان است او را در خدمتتان عرض میکنم نو دا خو دا د استعمار او د استشراق او د تنصیر په خپل منظور کې سره تړاو او رابطه شوه دا چې اوس دا استعماري حرکت ولې دوی دغه ډول استعماري حرکت شروع کړ د دې خدمت تاسو خدمت کې ما مخکې دا موضوع لګونه واضح کړه هغه دا چې هغه مخکنی حرکت نه خلکو نفرت کاوه د مقاومت د پر راپورته کېدل خو د دغه حرکت په مقابل کې خلک نه راپورته کېدل نو ځکه دا د هغې په ځای باندې انتخاب کړ اوس راځو چې د استعمار کوي ځای څنګه زه تاسو فقط یوازې د هندوستان نمونه وړاندې کوم دا نور بیا تاسو خپل ور باندې قیاس کوئ د هندوستان نمونه درته وړاندې کوم چې هندوستان څنګه استعمار شو یا انګریزانو څنګه ونیو تاسو دلته ګورئ په نقشه کې دا هندوستان دی دا هندوستان دی او دا د هندوستان د سرحدي ښارونه دي مثلا دا بمبئی دا کلکته دا او دا نور شاوخوا ته دا د دې د سرحدي ښارونه دي انګریزان راغلل اوله د دې چل ډیر ماکرانه چل و یو کمپنۍ و په نامه د د هند د برتانوي هند شرقي کمپنۍ ایست انډیا برټش کمپنۍ دا کمپنۍ راغله او د دې کمپنۍ نمایندګان دلته د هند د مسلمانو تاجرانو او دغه زمانه د حکومت او دغه زمانه د والیانو د سره خبرې وکړې چې ګوري تاسو څونه خبرې خم لرئ ابریشم او څونه خم مالوس لرئ بهترین مالوس دی بهترین ورېشم دی بهترین ټوکران دی تاسو خو د دې مارکیټ نشته تاسو خلک اخلي نه ځکه هر څوک دلته دا سیاه خپل لري او د دې لپاره د تجارت لپاره د لوی اروپا د تاسو په انتظار ده موږ به د تاسو مالوچ اخلو او موږ به د تاسو ورېښم اخلو دا اروپا ته وړو د تاسو نه په خبره باندې اخلو هلته موږ خپل ګټه کې کوو دلته یو چن تاسو خرڅوي موږ به درې څلور چن قیمته درنه اخلو نو وایي صحیح ده دې خو څه خبره نشته ښه صاحب صحیح ده چې صحیح ده نو نو موږ به تاسې نه څه د هغه اخلو صاحب دا خو داسې نه کېږي چې موږ به داسې په ولاړه باندې راځو واخلو به په شا کوو زه به بس دا چې ورکه دکان ګوټی غوندې او نمایندګۍ غوندې د ساحلي ښار کې راته وړو کې نمایندګۍ موږ ته راکړي چې موږ دا شیان را جمع کوو نو دې دلته راوړو دلته به موږ یو وکیل تجاره غوندې یو څوک ناست وي او هغه به دا مواد راټولوي او بیا به یې هغه سپلای کوي او د هغه ځای نه به بیا چې تاسو په کار یو دا به راوړي یو ورکۍ نمایندګۍ زمونږ په کار ده صحیح ده دا نمایندګي درکو درکو زه به هم درکو درکو ستا نمایندګي ورته ورکړه بس یو ویلی ځای چې نمایندګي ورته ورکړه تجارت روان شو څه څه ورځې تېرېدلې خلک تلل راتله نو بیا یې چې صاحب دا خو مونږ ته اوس خلک بیخي ډېر ځي او راځي خریداران دي نور بیپاران دي ډیر خلک دي څوک فرمایشات راکوي څوک مال راوړي څوک یې وړي او دا د دې ځای هغه چې د خلک دا زمونږ د دود او دستورو د رواج او د طعام او د ذوق او د کیفیت د دې سره آشنا نه دي که تاسو اجازه راکړئ موږ ځان ته هوټل هم جوړ کړو دا خپل خوراکونه به موږ خپله پخوو ځان ته به تاسو مرچ په موږ نه لګي موږ اروپایان یو بس چې خورو یې له یو خوا ژاړو ورته له بلې خوا یې خورو مجبوري ده څنګه چل وکړو که تاسو اجازه یې موږ به ځان ته یو هوټل هم دلته جوړ کړو ظاهره هوټل جوړ کړئ ځان ته خپله پخوئ د دفتر تر څنګ د هوټل اجازه مو شوه چې د هوټل اجازه شوه نو بیا څو موده تېره شوه بیا صاحب دا هوټل خو اوس وګورئ یوازې د خوراک دپاره ده خو دا خلک چې راځي د دوی دپاره بیا د ناستې د راحت او د دې ځای نه وي نو که تاسو اجازه وي د هوټل تر څنګ به موږ یو څه کوټې او سالونونه او یو څه داسې ځان جوړ کړو چې هلته دا مېلمانه چې راځي هغوی پکې پاتې شي لږ لوی غوندې هوټل جوړ کړو ځان ته او صحیح د لوی غوندې هوټل ځان ته جوړ چې لوی غوندې هوټل ځان ته جوړ کړ دې صاحب دا خو اوس د خلک چې راځي دلته او دلته چې پاتې کیږي بیا د مالونه راوړي او د مالونه دلته په دې خزانو په دې ګودامونو کې دلته اچوي وخت باندې تیری دی او پیردار مېدار یو شي ته ضرورت دی او موږ دلته د خلک سره څندانه بلد هم نه یو اعتماد خبره هم په منځ کې شته ده د کانفیډنس نو که د تاسو اجازه وي موږ یې څه پیرداران مېرداران هم ځان ته وګورو خپل پیرداران به ځان سره راولو ګنمنان به خپل ځان سره راولو به دلته به ناست دی موږ خپله پیره به کوي موږ په ژبه ورسره پوي صحیح ده دا هم وکوه بیا چې څه هغه کړه صد دا خو لا موږ ډېره موده دلته پاتې کېږو دا بچیان بچیان دی موږ هلته یو موږ دلته یو سره ډېر لرې یو که تاسو اجازه وي موږ د خپل کورونه دلته راولو بچیان به هم راسره یې ښځې راسي په اطمینان باندې به دلته تجارت هم کوو هر شی به کوو او که اجازه وي نو موږ د خپلې کورنۍ ځان سره راولو راولئ کورنۍ سره سب دا خو نو اوس په هوټل کې نشي اوسېدلی دا کورنۍ ښځې زمونږ بچیان که تاسو اجازه یې موږ یو ټوټه مځکه موږ ته راکړئ په ښه بیه به یې درنه واخلو په ښه بیه به یې درنه واخلو ځان ته به کورونه پکې جوړ کړو صاحب واخلې دا مځکه هم در واخلې په ښه بیه باندې چې کورونه یې جوړ کړه بچیان ښځې چې راوستي صاحب دا خدای تاسو مکتبونه چې دي یو خلک غونې بېرته پاتې دي او بل دا په هندي او په اردو ژبه باندې دي دا زموږ د بچیانو د تعلیم سلسله خو اوس قطع کېږي او دا خو نو هلته نه شو تللی امتحانونه او سوالونه او دا ټول شیان د دې ځای سره هم نه جوړېږي او هلته هم تللی راتلی نه شي نو که تاسو اجازه وي موږ د خپلو بچیانو لپاره یو مکتب جوړوو شه جوړ کړي مکتب مکتب یې جوړ کړه صاحب دا خو اوس د تاسو خلک چې دي د موږ په معیارونو او په هغه تعلیمي سټنډرډونو باندې برابر نه دي موږ معلمانو ته ضرورت ده موږ خو خپل معلمان هم د ځان سره راولو راولي معلمان هم راول چې معلمان معلمانو ته هم صاحب کورونه په کار دي لږونه ښه استاد ځای ورته په کار ده لک پارک مارک او داسیان په کار ده کرا کرا د دې مستوطنه یا د دې کولونی یا د مستعمره ده کرا کرا لویدله سب لري نه شو کولای د موږ څنګه سره وی دلته دی هوټل څنګه سره دی مرکز څنګه سره دا اوس نو بیا چې دا خو اوس موږ د یو دین خلک یو او دا خو نو دلته تاسو څنګه دین ولای سي موږ هم دین نه تجارت لپاره خو خپل دین په خدای نه شو خو موږ هم عبادت لرو موږ هم سنډې سرویس لرو دا به کوو که به نه کوو د یکشنبې په ورځ باندې نو چا منې کړی هسې یوې کوي ته موږ په دا خپله مستعمره کې دلته یو چرچ ځان ته جوړوو یو ړکی غوندې چرچ جوړوو تاسو ته به هېڅ تاوان نه رسېږي جوړ کړي چرچ هم ځان ته جوړ کړي نو چرچ هم جوړ کړي چې چرچ هم جوړ کړو نو بیا دوی دا اوس ټول کارونه خو موږ نشو کولی دلته که د تاسو اجازه وي موږ دلته یو څه اشپز غوندې یو څه داسې کاریګر یو څه جارو پاک مارو پاک یو څه نور داسې مستخدم او داسې د دې شاوخوا ته سیمې خلک د دوی ته به یو تنخواه عاید مدرک د کار وظیفې یو شی معلوم شي د یو څه خلک به د ځان سره موظف کړو موږ څوک د پیردار په شکل باندې څوک د خادم په شکل څوک د جارو پاک په شکل څوک اکیپرمنټ په شکل بس داسې یو شی به موږ ځان ته وګورو که نه وایي کوئ نو هغه د شاوخوا ته خلکو رابطه یې هم د ځان سره قائم کړه نو بیا چې دوی مکتبونه جوړ کړه ا مکتبونه ډېر عالی سویه باندې های لیول باندې مکتبونه او د دوی د بسانو لباس او د دوی شکل او د دوی معلمین او واقعا علمي سویه دا به یقینا د محلي د لوکل سکول د دینه پورته و نو بیا دوی څه وکړه چې دغه څوک چې له دوی سره په خدمت کې و د محلي خلک د دوی بچیان هم ځان سره راخته صاحب د تاسو حق دی تاسو د بچیانو په موږ باندې حق دی تعلیم خپل بچیان راولې دلته موږ په سکولونو کې مکتب وای هغه د دوی په سکولونو کې مکتب ویلې نو بیا چې څه موده تېره شوه صاحب دا خو ابتدایي مکتب دی ابتدایي مکتب دی موږ بچیان څه غټ شو نو دا به معنا ده چې نور درس به نه وایي موږ متوسطه په کار ده متوسطه لپاره لږ ځمکه نو بیا به متوسطه لپاره لږ نوره ځمکه شوه ابتدایي به دلته متوسطه به بیا هلته شوه څه څه موده تېره شوه نو اوس دا یعنې کالج دپاره بېرته ولېږو لندن ته یې ولېږو خو دلته خو یو کالج په کار دی نو دا د منطقې خلک هم د ځان سره وروزل ها چې کالج ته ورسېده نو بیا دا خو د عالي تحصیلاتو دپاره چې موږ خو مجبور هلته ولېږو دا د دې وطن خلکو هم زده کړه کړې موږ سره دلته چې د عالي تحصیلاتو زمینه نه ده برابره بس دوی ته مې اجازه ورکړي دا به هم لاړ شي هلته اروپا کې به عالي تحصیلات وکړي د دې وطن بچیان نو بیا به کرا کرا کرا کرا بیا چې یار ته د شاوخوا ته د مشکلات بیخي ډېر دي هر وخت کله دلته چاپه او کله دلته غلا کله هلته نو موږ د خپل امنیت بیخي ډېر مشکلات لرو که تاسو موږ ته اجازه راکړئ خپل امنیت موږ په خپله نیسو د موږ لږ غوندې خپل فوجیان په کار دي خپل امنیتي ډلې په کار دي لکه دا اوس د د لوکل سکیورټي یا د پرایویټ سکیورټي کمپنیان بدام په کار دي صحیح دي ځان ته جوړ کړي نو بیا یو سل کسه عسکر راغله بیا پسې کرا کرا دوه سوه کسه راغلل بیا یې چې اوس څه هر څه هر څه هر څه موږ د بازار نه اخلو دا موږ چندانې ښه خوند نه کوي ښه نه توانېږي دا د تاسو شاوخوا ته دا ځمکې دي دا موږ په ښه قیمت درنه اخلو یو خاص ورانې بنجر ځمکې دي موږ به ځان ته جوړ یې کوو او تاسو نه ښه قیمت واخلو او شاوخوا ته ځمکې هم د دوی شي هغه هم واخیستې هلته یې ځان ته پکې زراعتونه او شیان هغه جوړ کړل نو هر یو وړوکې غوندې پاچاهي جوړه شوه هر څه پکې خپل بیا صاحب دا خو نو اوس تجارت باندې مې تر څو کوو خو هسې موږ او تاسې دوه ملتونه یو دوه حکومتونه یو تعامل به سره لرو نو سفارتي رابطه به قایمه کړو ډیپلوماسي به شي نو بیا سفارت هم پکې شو ښه دا خو ټول په دې بمبئی کې یا په کلکته کې شو صاحب دا خو نو اوس د ټول هندوستان مواد دې کلکتې ته را رسوي دا خو ډېر مشکله ده نو څه چل یو نمائندګي بل دغه په بمبئی کې جوړو مونږ یو نمائندګي مونږ بل دغه په بمبئی کې جوړو یو بل نمائندګي په آسام کې جوړو یو بل نمائندګي هغه په هغه دهلی کې جوړو نو به هر چیرته دوی دغه سي مستعمره جوړ کړي کرا کرا امزکه اخیستي کرا کرا خلک خپل اول کرا کرا تعلیم دلته خپل خوراوه ژبه خپل خورولې په خلکو کې بل اخره ته هر چیرته د دوی د هغه سره د واړه واړه کلی سره لویده لویده لویده او بل اخر چې کله اتل سو و پنځوس کال را ورسېده په اتل سو و پنځوس کال کې نو بیا چې مسلمانانو د دوی په خلاف دوی د لښکرې جوړې کړې هر چېرته پوځونه وو د مسلمانانو په زوره ځمکه ونیسه په زوره کلي ونیسه خلک ووژنه محلي حکومتونه لاندې کړه خلک راپورته شو خلکو قیام وکړ په اتلس سوه او پنځوس کال کې نو اقیه ماتې وخوړه نو بیا دغه چیرته چې د دوی نقطې وي دا ټول سره وصل شي او ټول هندستان په خپل تسخير ک او یو انګریزي حکومت پکې را نو ګوري دا څونه اسانه طریقه وه هیڅ چا مقاومت نه کاوه هیڅ مقابل کې نه راپورته کېدل ولی کله آبادی کنه تجارت کوي ورېښم اخلي پنبه اخلي فابریکې جوړوي دلته تجارتي لارې جوړوي نو خلک به خوشحاله وي چې دا د سړک جوړ کړي په دې به نه وپوهېږي د خپلې مستعمرې نه بلې مستعمرې پورې سړک جوړوي اورګاډي لین راته جوړوي اورګاډي پټلۍ په دې به نه وپو که د اورګاډي پټلۍ خو دوی خپلو موادو ته جوړوي خپل نقل و حرکت ته جوړوي دا شیان نو بیا همغه و چې څو سوه کاله دوی په هندوستان باندې حکومت وکاو باقي مانده درس به انشاءالله چې هغه وایي په نورو ورځو کې وایو دا ډېره اوږده سلسله ده امید ده چې موږ سره به یو دوه هفتې یا درې هفتې دوام وکړي خصوصا دغه د استعماري اهداف دا د یو دېرش نقطې اهداف دي انشاءالله تاسو خدمت کې بیا دا وړاندې کوم